مخ کې په یو سو عنواناتو خبر وشو اول د علوم القرآن تعارف دویم بیا د علوم القرآن د عنواناتو نه وحي بل دوی منوان نزول او تنزلات د قران درم بیا تفسیر او تعویل ستوي او داغه په زمن کې د تفسیر دوه غټ اقسام تفسیر بالماسور او تفسیر بالرای بیا ارتقا د تفسیر دور رسالت کې دور صحابه کې او دور تابعین او پای کې یو درې غټه مدرسې د تفسیر او د هغې نه فیض یافته مشهور مشهور تابعینو کې مفسرین بل عنوان بیا و پینځم یا شپږم مناهج د مفسرین چې په غټ تقسیم پینځه اقسامو تفسیر بالماسور یو قسم او دویم بالرایو د مناهجو په اعتبار باندې او د طرزونو په اعتبار باندې بیان شو اوس یو بل عنوان د تفسیر والے سره د علوم القرآن هغه د تفسیر ماخذونه او مصادر تفسیر د کم زین اغستل کیږي مونږ چې تفسیر کو مفسرین کوي نو دا اخذ د کم ځای نه کوي مصدر سره ماخذ سره نو د تفسیر مونږ سره و ماخذ دی او مفسرین د دې اوونه اخذ کوي یا خود قرآن نه تفسیر القرآن بالقرآن ورته وي دویم د احادیثونه اخص کوي دریم اقوال صحابه سلورم اقوال تابعین او د سلور وانو ته خوښوي چې دین اخذوش بل سنانا بل ماسور هما خزونه دا سلور شو اصلي بیا ورپسې اسرایلیات کله تفسیر د اسرایلیاتونه هم اخذ کیږي اسرایلیات مطلب د زړو کتابونو د مخکینو امتونو د کتابونو نه اخذ بیا سو صورت دی او کم جایز ده کم ناجایز ده برستو ویلی شي او شپږم لغت عربي عربیت نه نو عربیت کې بیا ګڼ شي نو دا صرف او نحو او بلاغت او دا ټول شي نو لغت او اشتقاق دا د کې راتلل اوم شی د عقل سلیم عقل هم تفسیر کې کار کوي چې عقل سلیم کارو کیو تدبرو کیو اجتهادو کیو سره وباسي حکم او نقطه دا د عقل په تدبر سوچ فکر سره روزي نو دا اوه ماخذونه د تفسیر دي د اسرایلیات هم د دې مخ کې سلورو سره ټل کیږي ځکه دام نقل لای کنه او بیا ګورو چې کم صحیح دی او کم صحیح نه دی خو نقل شي او دا لغت او عقل سلیم دا با برای سره تعلق لري خو بنیادی دا او ماخذ دی تفسیر القرآن بالقرآن دا د تفسیر په ماخذونو کې د ټولو نه ړومبی غټ مضبوط ماخذ دی چې د قران تفسیر د قران نه واغست او جدا د قران یو ځای کې اجمال کړي دی نو بل ځای کې تفصیل کړي دی دا د قران طریقې دیو جنا د ابن تیمیه رحم الله رائے ابن کثیر قول نقل کړی دی او ای اصح طرق التفسیر هو تفسیر القرآن بالقرآن دا قول د ابن تیمیه دی ښا دا مشهور قول چې اصح الطرق په تفسیر کې کم ده تفسیر القرآن بالقرآن اصحم ده او اقوام ده مضبوطم ده دنه چا تپوس کړو مجموع فتاوا کې تفصیل دی بیا چې ما احسن طرق التفسیر د تفسیر په دې مختلفو طریقو اندازونو کې احسنه طریقه کما نو دا الته جواب لیکل دی چې ناصحت طرق فی ذالک ان یفسر القرآن بالقرآن تفسیر د قران په قران وی چې دا صح الطرق وی وجه دا ده فما اجمل فی مکان فانه فت قد فسر فی موضع اخر قران یو ځای کې اجمال کړی دی بل ځای تفصیل وما اختصر من مکان فقد بسط فی موضع اخر یو ځای کې اختصار دی بل ځای کې بسط نو یوله طریقه دا ده چې قران تفسیر د قران کې وکته شي خو ور خپل چلو طریقه غواړي ها دا نه چې تفسیر القرآن بالقرآن توک جوړیږي کنه جوړیږي خو بس ته تایید پیش کاوه نه دا څه نه ده یو مرګري خبره کوله وای یو کس یادوي هغه وی چې ما سوره فاتحه یو میاش کې درس کړی و لکه یو میاش کې پکې سوي نا خاندل وی درس کې یو میاش کې سوي خو قران کې چې چرته قل قل واغه ټول راجم کړه تفسیر القران بل قران شه نو قل پکې راجم کا دا نه دا تفسیر القران بل قران احد پکې چرته ولید راجم کا مثلا دې خپل طریقې نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وای چې اصح الطرق اغا تفسیر القرآن بالقرآن بیا وای فین آیا کذالک فعلیک بالسنه کدی ستړی کړي کنه یعنی مطلب د قران تفسیر قران کې د تملونه شو نو بیا بسې فعلیک بالسنه دویم نمبر ماخذ سنت ته سنت تبرازي احادیث تبرازي ولی فانها شارحه للقران کا دا سنت شارح دا قران دی وموزحه له او دا توضیح کوونکې د قران وی امام شافعی صاحب خلا بل خبره کړی دا بل قال الامام ابو عبد الله محمد ابن ادریس الشافعی کل ما حکم به رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو مما فهمه من القرآن وی نبی علیہ السلام چې کوم خبرم کړي تاسو ګوره دا اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د قرآن نه خس کړي قران کې وته اشاره مې اشاره وی بنیاد قران نو دیو جن د نبی علی السلام سنت او حدیث دا د قران سره شو شرح شو خو بهر حال خبره دا کوله چې اصح الطرق د تفسیر سره تفسیر القران بالقران او دام د دا معلومه شو چې دا قول د چا دی د شیخ الاسلام اوس مثالونه یو څو وګوره دارنګ قران پاک کې الله رب العزت دی ملائکه ته حکم کړو چې آدم علی السلام ته سجده وکړي مګر ابلیس نه کړه اوس دغل ته دا وضاحت موجود نه دی چې دا ابلیس دا ملائکه د ملائکه نه دی دا څه شی دی قران بس دې تفسیر وک الکه دا جوړې سو فرشته ونه هغه ونه کړه ځکه چې ملائکو ته می وی او ابلیس ونه کړه نو چې ملائکه ته نه دا به ملائکو نه ونه قران وضاحت کو سورته کهف کې چې کان من الجن نو ففسق عن امر ربه کان من الجن وضاحت شو چې نه دا خو د جناتو نو دغه رنګ د وعده وضاحت مو شو داغه په بدله کې الله ولا سور کوي دنیا آخرت کې هغه مش دارنګ د دا فرعون متعلق وایس فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا على فرعون وانتم تنظرون اوس دا خبره چې فرعون غرق دی کنه دی نو قران بل ځشته کنه دا اجمال او تفصیل شته دغه رنګ کله وی وفي موسی اذا ارسلنا الى فرعون بسلطان مبين فتولى بركني وقال ساحر مجنون فاخذناه وجنوده وګوره اخذناه دمني ولې شوی وجنودهم نو فنبذناهم في اليم ټولم غرق دا اوس قران مزیدار وضاحت کړي خو چې آیاتونه سړی راغون کی نو فاخ او بل ځکه قران کې الله وایي قران کی سورت مائده کی وئی وحل لکم بهیمه الانعام الا ما یتلا علیکم بهیمه الانعام پتا سو تاسو له حلال دي سیوا دا غینه چې کوم در باندې ولستېش ناغا سورته ما دا کې رسو تفصیل کې خپل حرمت علیکم ایت تو ادم ولحم الخنزیر وما هلله او بیا تفسیر القرآن بالقرآن باندې مشهور کتابونو ناغه مخ کې ویل شیو ازواء البیان ده تفسیر القرآن بالقرآن ده شیخ عبد القریب ده ثنا الله پانی پتی ده دا امرت سری ده دغه رنگ بل تفسیر القرآن بال حدیث و سن په حدیث سره دا د تفسیر دویم ماخذ د مونږ سره د ابو داود حدیث ته چې نبی علیہ السلام فرمایلی وو الا انی اوتیت الكتاب ومثله معه ما ته کتاب راکړی شوی د دې په مثر راته بلم راکړی شوی څه مطلب حدیث کن او الا یوشک رجل شعبان علی اریکته زرد چې داسې یو سړی بم پیدایش یعنی داسې خلق خو نبی علیہ السلام وینا قران سره سره ماته ومثلو ما هو هم راکړې شوی احادیث تفسیر القرآن بالحدیث والسنه مثالونه بیا ډیر دي دلته مون یو سو سورتونه ذکر کړي سو سورته دي تقریبا سا واته چې تفسیر القرآن بلا حدیث څنګه کیږي یا یو صورت دی چې قران کې س شرعي اصطلاحي الفاظ استعمال شي شرعي الفاظ هغه استعمال ایمان اسلام صلات زکات حج قربانی جهاد دا شرعي اصطلاحي الفاظ دي د دې شرح مونږ ته حدیث کوي ایمان ستوي اسلام ستوي نو د ایمان او د اسلام پوره تعارف او تعریف خو قران کې نشته لکه څنګه چې حدیث کړی دی حدیث جبرئیل کې نو مل ایمان مل اسلام التوش دغه رنگ صلات ستوي نبی علیہ السلام د صلات ټوله ډانچاو خوله او صلو کما رایتمونی وسلی نو حدیث یو مونږ ته د شرعي مستعمل الفاظ فی القرآن داغه تشریک یو دا دویم د قرآن د جملو وضاحت هم کوي د قران جملې وي د وضاحت مونږ ته کوي دیمه طریقه دی لکه قران کې سوره بقره کې الله فرمایي وکلو واشربوا حتا يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود تور تار او سپین تار د یو بل نسې چې واضح او جدا شي اوس د دې تور او سپین تار نه مراد سره نو تار خو صرف نه دی کنه لغوی اعتبار سره خو بس خیر تار ته وای نو بس سپینو تور تار دیو جن صحابي ته مغالطه وشو ادی ابن حاتم رضی الله عنه او چې روزه کې د تورو د سپین تار سو پوری تمیز نی شوی رڼا نی لګیدل نو مطلب دا چې سړی به خوراک سکاک کوي نو هغه سر تر اوجه کې ځان دا بالغ سره سپین او تور تار کې خو شدی تمیز سره با روجه بندي نو خدا سي حالات نو چې بجلیانه ویو ټارج او بیټری او یو شی دا شي نه خونو ایو خو تور تیارش پوا دیوم چا کراو چا کرانه او چې سړی په کمره کې ودی او بجلی نه یو دارنګ دیو نه او د تور او سپین تار کی دی دا بس ټیم ښکاری نو روخی جن نو راحتونه هم ښه ګرانه نو دا یې خده ګوري چې قران دا وای ډیر نا وخت شو دی حیران دی چې دا خو ډیر په نا وخت ښکاری نو نبی علی السلام لراغه او نبی علی السلام ته خپل واقع وی نبی علی السلام خاندلی مو ورته ویلو انک لعریض القفا دا خو ډیر غټ سټ دی چې ستاسو سټ دلاندې سره راځي تور او سپین تار راځي تور او سپین تار نه مراد دا سپین تور تار نه دی، د تور تار نه مراد توره شپه ده او د سپین تار نه مراد صبح صادق دی. نو ګوره د قرآن د جملو وضاحت چا وکړ؟ حدیث. حدیث وکړ؟ دا خو یو مثال شي. دغه رنګ قران پاک کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین راغلی نو نبی علیہ السلام چې مغضوب علیه نه سمرات يهود او ظالین نه مراد نصارا دي په وضاحت مونږ کړو چې دا نبی علیہ السلام کله تفسیر کوي کله مصداق کوي او تمثيل بیانې نو دا تفصیل دی خو په طریقه د څه مصداق او تمثيل نو په دې پورې خاص نه دی او دی یو د هغه دور یو مصداق دی دا رنګ حدیث قران کې راځي چې صلات الوسطا د صلات وسطا تذکرہ صلات وسطا ستویل کی هغه ترمذی روایت ته چې صلات الوسطا صلات العصر وګوره دغه رنګ قران کې وی واعد لهم مستطاعت من قوه دا قوت څه شی دی نو نبی علیہ السلام فرمایل کنا لا ان القوه الرمی وضاحت وکړه دغه رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه رنګ یو ورځ مسکرا هټو خاندلې تپوس شو شیا رسول الله ولی خان نو نبی علیہ السلام په ما باندې یو سورۃ وسوس نازل شو او دا صورت وی چې نا تو انا کل کو صرف صلی ربک ونهر نشانه کولبت او تلاوت نه فارغ شونو بیا وی تاسو کوثر پیجنې او ته رسول الله الله ته پته ایته ته به خولی نو نبی علی السلام بیا د کوثر وضاحت وکړو ګوره کوثر لفظ راغی قران کې خو کوثر وسته وی قیامت کې حوضه کوثر ته وی دغه رنګ درېمه طریقه هغه دا دا د تفسیر چې مشکلات د قران قران کې مشکل لفظ دی دا مشکل لفظ وضاحت شي بل ځای کې لکه قران وای و مې عمل سوء یذبه چا بد وکنه د تبه داغه بدله ملاوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته داوا چې خامخا دار انسان نه حسنا سکو تحقیق کیږي نار یو ته سزا ملاوي نو دا خو یاره شو چې سور کوټ نه ور کوټ په مخیرت کې مؤاخذه دا خو ډېر ګرانش نو نبی علی السلام وضاحت وکړو چې نه مسلمان سړی ته چې سم دنیا کې رسی کنه نو دا هم د د دنیا کې د وړو غټو کوتاهو غلطو سي سزا او کفارش نو یو ذبیحی आवाज اخرت نه دنیا کې مثلا د انسان چرتا خپکه ازغه لاړ څه تکلیف ملو شو نو په دې تکلیف او په دې ازغی تلو سره مسکیږي هغه ګنا وړنی ما معاف کی دغه رنگ سلورمه طریقه ده د معنی تعین دام حدیث کې کی د دې لفظ دا مانم دا دا مانم دا اوس کوم وایو ګناه خو خامخا یو سړی کړی دا ایمان سره ګناه جمع شوی دا نو مطلب دا چې دا کسان لبا امن نی او دی هدایت یافته نه دي خبره ګرانه شو نو نبی علیہ السلام دا غي وضاحت کړو نبی علیہ السلام وی لیس کما تظنون دا سینه دا چې څنګه تاسو خیال تاسو ظلم ډیر په غټه په عامه معنا واغش ګناه ګناه ته نه د مراد بلکې انما هو کما قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم دلته دا ظلم مراد سره شرک ده نبی علیہ السلام د معنی تعین وک چې ظلم دلته په معنا ده ګنا نه ده په معنا ده شرک وګوره تعین معنا هم سکی حدیث کې او پنځم نمبر ادا دا چې د آیات د مراد وضاحت هم حدیث کوي د آیات مراد څه ده د دې تعین او د دې وضاحت هم حدیث قران و اتخذوا احبارهم ورهبانهم واربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا د يهود او نصارو خپل پیران مولیان خدایان جوړ کړیو د الله نه سیوا او مسیح ابن مریم ته هم خدای وی حالانکه دوی ته د خالص د یو الله د عبادت حکم وو دې کې ادی ابن حاتم راغی رضی الله عنه د عیسائی مسلمان شوه دی دی راغی یا رسول الله قران وایي چې دوی خپل پیر مولا تا خدای او رب ویلو حالانکه مونږ چرته عمر کې زه عیسائی پاتې شوم چرته عمر کې مونږ چرته خپل پیر مولا تا عبادت نه دی کړی او د خدای او د رب په نوم امت خدای او رب نه ویل او قران وای دا د دوس اشکال را د آیات مفهوم اوس واضح کول وای نو نبی علیہ السلام وت وضاحت وک وته وی اما انه لم یکونو یعبدونهم ولكنهم كانوا اذا حلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه دې تم خدای وای ک ټیک د عبادت نو کړي خو لیکن اوی چې کم شی د ځان نه حرام او دیو ته حرام وي کم حلال او حلال د حل حرمت اختیار او د قانون سازه اختیار د تشریع او د تقنین اختیار چاله ور کړو پیر مولا لا نو دې تم وای رب ور نبی علیہ السلام وضاحت وکړه د آیات مراد واضح چې دلته د ربوبیت نه مراد سره حاکمیت د هل حرمت اختیار نام خدای شو اگر چې وته په خله خدای نه وي اگر چې وته عبادت نه کوي دغه سید اهل بدعت هم وي مشرکین ګان دوی چې مونږ دی بابا ته رکوع کوو سجده کوو وغیره په نوم نظر نیاز پیش کوو دا خو موږ د دې احترام تعظیم کوو او تاسو وای دا ته تاسو خدایان جوړ کړی موږ ته کله خدای ویل دی موږ په خله خدای ویل ضروری نه دی چې ته ته خدای وې خدای خدای توپ کارونه خو ورلا ورکه کنه دقه سي قران د يهودو بارکه خپل ادي وای چې مونږ چرته ته خدای نه دی ویل قران وی دي ته رب او خدایان جوړ کړی دی خدا خدای توبه اتارټي اختیار ورک دا حلال هو حرام هغه ته وی ارباب نو دقه سي که دیو ته په خله الہ او خدای نم وای خود خدای توب هغه کم افعال او کارونه او تعظیم چې د تی ولکانو بزا خدای ده کنه په خله ویل ضروری خو نه دي دا رنگ شپغم مون سره سبب نزول وضاحت هم د حدیث نه کی د یو آیات نزول د چا باره کې ده وضاحت نه حدیثي وضاحت کی لکه قران پاک کې د تبوک د واقع باره کې والا سلاست الذين خلفو هغه درې کسان چې رستو کړی شو نو دا سلاسه سوق دي دا درې کسان سوق نو هغه درې کسان حدیث کې راځي چې هغه دا درې صحابه دي کعب رضی الله عنه هلال رضی الله عنه مراره ابن ربی رضی حدیث د دې دوه کسانو تعین وک نو شان نزولم حدیث خو دارنګ ومه طریقه منکرین اسلام په قران سه اعتراضات کړي نو داغه جواب مونږ ته د حدیثونو ملاوي صحابه کرامو سره به داسې کله وا چې چا به په اعتراض وکړ د قران حواله سره نو صحابه کرامو نبی علی السلام ته رجوع کړو نبی علی السلام به جواب په دې کې مشهور واقعه ده د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه ان اجران ته تلو نو الته په چا سوال وکړو اول ته نجران کې خو عیسایانو اهل کتابو ای وته وګور استاسو قران کې راغلي دي مریم ته سویلي دي سورته مریم یا اخت هارون یا اخت هارون دا هارون خوره حالانکه د موسی علی السلام او هارون علی السلام او د عیسی علی السلام زمانہ کې ډېر لوی فرق دی ډیر لوی فرق دی تقریبا س 15 شپک سوا کال فرق دی ورکی موسی علی السلام نه 15 شپک سوا کال بعد عیسی علی السلام راغله ده نو شپک سوا کال فاصله کې مریم چې د عیسی علی السلام مور ده دا اخت هارون څنګه شوا دا یو اعتراض وکړ نبی علیہ السلام لراغه یا رسول الله دقه چل د بنی اسرائیلو کې دا عادتو چې دوی به خپل بچو لا د مخکې انبیو یا د بزرګانو نمونه خوستل پیغمبر مسله حل کړ څه مطلب دا یا اخت هارون چې ورته ویل کیږي کنه نو د په دې نسبت ویل کیږي چې د هارون او د موسی علی السلام خور وا داغی نوم عمران داغه او دا مریمو یعنی مریم بنت عمران د موسی او عیسی علی السلام د موسی او د هارون علی السلام خور دای نوم مریمو نو دل تشپک سوا کال بعد د بنی اسرائیلو د آغا هارون علیہ السلام د خور مریم نوم په دې مریم کې خو دا مطلب ځکه وتا اوخته هارون ویل کی په دې اعتبار چې انومي دا غي پیخه ده په دې نسبت یو ته اوخته هارون ویل یو مطلب نور مطلبونه تاسو درس کې ویلي کنه نو نه ویل یا په دې اعتبار اوخته هارون چې ته د هارون غونته ځکه هارون علیہ السلام په بنی اسرائیلو کې ډېر بزرگ نیک یادې ده نو تم دقه سه بزرګې ته جوړې د هارون خورې دیم جواب دامو خو یو پکې داش چې نبی علی السلام رقم ورک چې بنمونه خوستل نو دا مریم در اصل دا هغه هارون علی السلام د خور نومونو دی دلته په دې اخې ده نو زکوخته هارون شي بهرحال مقصد پکې داو چې کله غیر مسلمو په قران اعتراض کړي دي نو هم هم جواب چا کړي دي نبی عليه السلام نو حدیث مونږ ته د غیر مسلم د اعتراضونو جوابونه هم خولي او اتم هغه دا ده چې قران کې راځي ولقد اعطینا سم من المسانی والقران العظیم اوس دلته وګوره دې ځکه اعطینا کا سم من المسانی نبی علیہ السلام ته وی ما دل سبب من المسانی درکړي او قران العظیم می درکړي نو قران العظیم هو قران العظیم شو دا سبل مسانی څه شی دی نو نبی علیہ السلام وضاحت وکړو چې الحمدلله رب العالمین هي سب من المسانی والقران العظیم یا خو قران العظیم هم دا فاتحه ده ځکه چې ته قران العظیم ویل شوی او سبل مسانیم دا ده وضاحت وش خو بهر حال خبره مونږ دا کوله چې دویم ماخذ مون سره تفسیر سره احادیث اوس منکرین حدیث ته وای چې وای زبس حسبنا کتاب الله مونږ له قران کافی دی حدیث ضرورت نشته وې دغه مسلې به د قران تاسو په سهل کوي دا چې کوم مو وکړ هغه شرعي الفاظ چې قران کې استعمال شوي دي د دې وضاحت به تاسو کوي صلات ستوي دا صلات راته په تفصیل سره هم او د دې کیفیت هم په قران کې وخه وخه بس مو وو مونږ چې بس حدیث ضرورت نشته زکات ستوي دا قران تفصیل نه دی کړی دارنګ سونه اصطلاحي الفاظ یاد ادا چې دا نور مونږ د شپګو طریقې وخوره نو حدیث د قران تفسیر دی ضروری منکرین حدیث حدیث نه انکار کوي او یې بس قران کافی دی چې ورته شرح سر بسکه نو شرح وی پس کوي دا قران پتا تا پرويز دو شي نه دي صرف دوا یو تاریخ تاریخ او دویم لغت دا عقل ښه حدیث نه منم پاغي باندې د قران شرح نه کوم په تاریخ کوم نو آیا تاریخ به ډیر قابل اعتمادي کا حدیث به ډیر قابل اعتمادي نو دی حدیث بریدی په تاریخ خبره کوي ولې کله چې راګیر کړي شي کنه چې چرته شان نزول دی یا چرته واقعا ده دې سر بسکه تاریخ نه مرالو تاریخ نه راي او چې کوم ځای شرعي الفاظ یې هغه په سبانه شرح کوي په لغت باندې صلات معنا لغوي راوړي موږ دا مخکې ویلو چې نه قران کې استعمال شو دا شرعي الفاظ دي نو د شرعي الفاظ تشریح با پا تشریح شرعي سره کی اینه به شرعي مراد غستل کی شریعت سوی شریعت قران او سنت دی نبی علیہ السلام د صلات کیفیت وضاحت وخو که شرع کینو نو بیا بچر ترازی عرفی معنا غستل کی عرف کینو نو بیا بسی لغوی معنی لغوی معنی د بدریم نمبر سره راځي دی اول لغوي معنی واغس او هغه لغوي معنی بم الا درستي چا کم د عربیت اصول دی په اصول باندې عربیت اصول ابدا لغت عربی کې مخکې مونږ ویلو بیا به دوباره وایو خدایا ساته منکرین حدیث مختلف قسمونه دي یو منکر حدیث هغه دی چې هغه خکارا دو ټوک واضح الفاظو کې وای حدیث نه منم دا منکر حدیث په خپل خو گمراه دی کافر دی گمراه دی خو لیکن دا دا چې خطرناک دومره نه دی ولی په خلک نه دوکه کی هغه حدیث نه مني خودتنه زیات خطرناک هغه منکر حدیث دی چې هغه وی حدیث منم خو په اسانی دوم اعتماد نشتا دا ډیر خطرناک دعوت خپل استادانو خودلی دي استادانی سوق دي پیژنې مستشرقین استادانه سلغه دي پرویز سبق په لندن کې د مستشرقینو نه ویلې ده دا وتا غو استادانو خو ځکه په دې خبره کامیاب نشو حدیث نه منم اخل کو ولا رات کړه نو ته چلو خو په خله لاس کې ده ځاسه مو چل نه تخم استاد وته چلو خو چې دا سه موای چې حدیث نه منو حدیث منو چا ویل دي چې نه منو خو لیکن د دې بمونږ له سوک اعتماد راکی چې دا ثانی ټول صحیح دي په دې سند مې اعتماد نشته په دې راویانو مې اعتماد نشته په بخاری مې اعتماد نشته په مسلم او ترمذی مې اعتماد نشته دا منکر حدیث دا هغه منکر حدیث نه ډیر خطرناک دی چې کومي حدیث نه من دا په دجل کې خلک راځي او کله دا وای چې دا اسانید اثر نو د دې بیا چان بین پکار دی مو وایو سورلس سوا کال وشو د نبی علی السلام او زړه صحابه کرامو دور ته لری کا د تابعین د دور نه دا حدیث چان بین شروع شوه تابعین دور نه شروع شو دا د الله رب العزت عجیبه حکمت د قران تدوین په دور صحابه کې وکړه د حدیث تدوین په دور تابعین کې وک د فقه تدوین په دور تابعینو کې وک خیر القرون کې دا درې ماخذونه پوره کړ قران حدیث فقه نو د حدیث او چان بین او جمع او تدوین خو په دور تابعین کې تدوین مراد کتابی شکل حدیث خو مخکې نه رواني کتابی شکل کې لیکل دا دور تابعین کې وش نو دا دور نه تر امام بخاری ترمذی او داسې ګڼ محدثین او د جرح او تعدیل ائمه الګیا دي په حدیث او رجال باندې شل شل د جلد او دیش دیر جلد کتابونه ولیکل یو یو راوی داسې چان ک امت ته اوخه چې دا سوق دی ها او بیا امام بخاری پته نه لګي چې د یو یو حدیث بخاری کې لیکل دی او د یو یو حدیث د پاره پته نه لګي چې د سو سو چانونه استعمال کړي دي پته یې د سونه چانونو نه د حدیث چان کړي د بخاری کې لیکل دی اوس بدا د کم مور راوړلې زوی چې امام بخاری ته ورسی او د حدیثو چان بینو کی او دراویانو کی دا بسو کی یا با د جرح او تعدیل دا لوی لوی امامان ها لوی لوی امامان د جرح او تعدیل داغي چان بین ته ورسی وینا سره نو بیا د راویانو او د اسانید چان بین بکار دی او چان بین تا تاواله کوچه سته جوړ کې د دې منکرین حدیث چې سونه دي پتا سو اعتماد کم دی او تاسو علم کم دی هغه پرويز هغه معلومات او علم نه خو معلومات والا چې مستشرقین نه سبق ویل دي هغه سره یا دا غ ذریه او اولاد برا پاسی هغه د حدیثو د اسانی د چان بین کوي نو بهر حال خبره مې دې پوره کولا چې انکار حدیث خو دغه دی چې حدیث نه منم خو مې د دینه خطرناک خبره دادا حدیث خو منم خو اسانی دومه اعتماد نشته دا خطرناک نو حدیث بهر حال دا د قران شرح ده د دین د شریعت دویم ماخذ بل د تفسیر القرآن به آثار صحابه صحابه کرامو په آثار سره د قرآن پاک تشریح کو نه یو بل خبره خدا خرا یاد شو اومدی سره ټول خبره زین کیږي چې یو ځای راشي مو چې ټولې په یو ځای کو چې بس ختم شي بیا مقنی و خو رمضان را روان بیا منډه و ختمول وغواړي هغه دا بل خطرناک خبره اماوی د انکار حدیث اوالی سره دام دا دام د انکار حدیث غوره دروازه ده بعضی ځان ته محقق وای هغه وای حدیث منم ما خزم منم خو تشریحی ما خزم منم ها پینشوه حدیث ماخذ اصلی نه منم سمنم تشریح دام خطرناک دام انکار حدیث ته سره لار کولاول مونږ وایو نه حدیث تشریح به شک ده خو لیکن د حدیث د ماخذ کېدو د حدیث اصلي ماخذ نه څنګه چې اصلي ماخذ قران دی دقه سي اصلي ماخذ حدیث دی صرف تشریحي ماخذ نه دی شرح خو کار دی ابا کوي خو لیکن ماخذ کېدو کې څنګه چې ماخذ اصلي قرآني داسې به ماخذ اصلي حدیثي ولی دقه مخکې مونږ روایت وې داسې بل حدیث کې راځي چې کم قران کې کم شینه حلال حرام کړی دی الله نو دارنګ کم چې احادیثو کې زما په زبان مبارک باندې حلال حرام شوی دی هم سدي حلال حرام دی ها که صرف تشریحي شنو مطلب دا دی چې بیا په حدیثو سره کم شی حلال حرام شوی دی هغه حلال حرام نه کړه ولې تا وته ماخذ اصلي ونه وي صرف شرح بکای نه څنګه چې قران شرع بیانای حدیث هم زکای شرع بیانای څنګه چې قران حلال حدیث حرام او حلال بیانای حدیث هم حلال حرام بیان مستقل اصلي سره ماخذ ده کم سره چې دا ټکی کوي غره دا خطرناک دا دغه طرف تلار کولاوي چې صرف ماخذ تشریحی منم ماخذ اصلی نه منم تو منکر حدیث کې فرق څه شوی موږ قرآن هم ماخذ اصلی دی او حدیث هم ماخذ اصلی او تی الله و اتیو رسول اتیو سره مستقل روړی دی اتیو الله و اتیو رسول مرتبه کې فرق دی دا منو اصلي ماخذ کېدو کې فرق نشتا خو مرتبه کې فرق دی ولی اغا وحی جلیدا دا خفیدا اغا لفظ معنی دواړه د الله نه دا دا معنی د الله دا الفاظ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه جدا شه ده خو ماخذ اصلي کېدل جدا شه قران هم ماخذ اصلي ده او حدیث هم ماخذ اصلي صرف تشریحي نه ده تشریح خو د هغه کار دی بیا ذمہ داری ده چې تشریح د قران وکړي په دې ځان پوهه کې چرته د چا په دې خبرو کې رانه شي تاسو بیا په خلی دا خبرې شروع شي دا زمون د سنت والجماعت زمون د شيوخو دقه موقف دی چې حدیث سره مخزه اصلي او شرح کوي د قران نو دا هم یو خطرناک خبره ده بازو خلکو دریم تفسیر القرآن به آثار صحابه دا خبره چې صحابه کرام ځکه وجه دا ده چې صحابه کرامو د نبی علی السلام نه اخذ دا قران او تفسیر او د احادیث کړه د علم ناغي چې سمرا په قران پويږي ځکه چې یو خو اهل زبان دي صحابه دویم د قران د نزول ماحول او ته معلوم نه قران ای په مخ کې نازلې ده نبی علیہ السلام یې د قران په نازلې ده هغه قران چې نازل شو نبی علیہ السلام وضاحت وکړو نبی علیہ السلام په عمل وکړو دوی غټول هر څه ته نظر وو نو چې سونه په قران به صحابه پويږي داسې امت کې ببل سوګ نه پوي اته ماحول ارګرد معلوم ځکه ابن مسعود رضی الله عنه وی کان الرجل منا اذا تعلم عشر آیات لم یوا لم یجاوزهن حتا یعرف معنیهن والعمل بهن مونږ کې بسوابه کرام میداسیو چې د نبی علیہ الصلات والسلام نه به درس کې سبق روزانه سبق کوئی کنه شاګر استاد لس لس آیاتونه به مونږ یې زده کول خو یې مونږ به په یو ځای د دې لس آیاتونو علم او عمل یو ځای زده آیاتونه به زده کړل الفاظ دای په معنا مفهوم همزان پوي ک او بیا هم عمل کې راوستل نو ګور صحابه کرام د نبی علی السلام په دور کې د قران د آیاتونو علم میزده کوي او وسرا عمل میزده کوي دواړه په یو ځای نو کم سړی چې د پیغمبر په زمانہ کې الفاظ یزده کی معنا مفهوم متعین کی او بیا په عملو کې نو چې د قول په تفسیر کې شرحنی نو به بده چي په خپويږي کنه ماحول نه داس دا رنګ انس رضی الله عنه وی کان الرجل اذا قرأ البقره وعلى عمران جد مئفینا اے عظمه سوره بقره وعلى عمران چې بچی زده کړو وی وی دا مونږ ډیر قابل احترام او الکه دا ډیر خپويږي بقره وعلى عمران ویل او دغه رنګ معطا کې روایت ته چې عبد الله ابن عمره مکه سلا سوره البقره ثمانيه سنين نو يتعلم سره يتعلم هذا چې د اته کال کې سوره بقره یې ذکرې و او عمر رضی الله عنه بارک راضی قرطبی نقل کړی دی چې تعلمها عمر بفقهها وما تحتوي عليه في اسنته عشر سنه دولس کاله کې خو هغه د فقاهت سره زده کړو په دولس کاله ځکه لګولې دي چې بیا پکې تدبر او مسائل او استنباط نو عمر رضی الله عنه ډیر لوی فقيه دی په نسبت د عبد الله ابن عمر کنه نو په ځکه ډیر وخت لګی اته ډیر مسائل استخراج کولی شي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی ګوره دا قول مخ کې بار بار تیر شي ول والله الذي لا اله غيره ما انزلت من كتاب الله الا وانا عالم اينما اين نزلت ولا انزل آیه من کتاب الله الا انا عالم فيما انزلت ولو علم احدا عالم مني بكتاب الله تبلغ لبل ركبت اليه د قران دا آیات نشته چې ما ته پته ني چې دا آیات کلا کمزه د چا بار کې نازل دي نو چې او کستا داسې معلوماتي او د قران شرح کین نو دا شرح شرح ده تفسیر دغه رنګ دا مسندی مسند خو پیژنې کنه یو روایت په سند سره بر رسیدلی پیغمبر پورې نو مطلب دا چې د صحابي تفسیر راغې نو دا داسې شو لکه چې څه شو مسند شو رسید پیغمبر ته ولی هغه ماحول پیغمبر سره لیدلی دی چې دی وای د هغه زمانه خبره دی را نقل کړي دغه رنګ دا وضاحت بیا د خپل کور چې تفسیر صحابي مسنن فین صحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فاخبر عن آیت من القران انها انزلت في كذا وكذا فانه حديث مسند وضاحت کړه ولی تفسیر د صحابي مسند دی وجه دا ده چې د د وحي مشاهده کړي د تنزيل وهي او قران چې نازلې ده خو دی او کنه نو دارن فاخبرن آیت من القران انا انزلت فی کذا و کذا د دا خبر ورکړي چې دا آیات په داسې داسې موقع په دې دی واقع پس منظر کې نازل نه په پوی دی دیو جن حدیث مسند شو حکم دا مسند شي خو بهر حال صحابه کرامو دا تفسیر شي دا بقابل قبول امام نووي لیکلی دی قول من قال تفسیر صحابي حدیث مرفوع نو په دې باندې باس کړي چې حدیث مرفوع حکم لري دا شنو را قوال مونږ ډیر را نقل کړي دي مثالونه وګوره تفسیر صحابي مثالونه قران وی وعلى الذين يطيقون فيدة طعام مسكين د یاد باره کې دا به تفسیر کې راشي غنا قوالی په دې کې تفسیر کی. ابن عباس وای لیست بمنسوخه والشیخ الكبیر والمرأه دا آیات منسوخ نه دی بعضو ته منسوخ ویل دی وی دا د شیخ کبی د شیخ فانی باره کې دی بوډه خزه دا بوډا سړی طاقت نه لري چې روزو نیسي نو بس دی دی د هر روزې په بدله کې څه کوي طعام ور کوي کنه فدیه نو دې کې ابن کثیر تفسیر کړی دی دا خلاصه دا ده چې تابعی که تفسیر د صحابي نه را نقل کړي نو بیا خدا تفسیر صحابي شو هغه به حواله وی او که خپل کړي حواله په صحابي نه دا ورک نو اب بیا قتل غواړي چې دا قول د بل تعبی خلاف تعبی خلاف ده کنه که خلافو نو بیا حجت نشي کېده او که خلاف نو نو بس بیا به حجت ځکه کله کله صحابه کرامو کې سرج اختلاف راشي نو چې دو تابعین اقوال شو نو دا حجت نشي کېدای کنه یعنی دواړو کې بیا ګوره چې کم قران سنت سره برابر دی والا او که چرته یو قول تابع کړي دی او د دې په خلاف د بل تابع قول نشته نو بس دا واخله دا حجت شو کړه بهر حال دغه په کې تفصیل بل د مونږ سره ماخذ تفسیر بالاسرائیلیات اسرائیلیاتو نه تفسیر کول اسرائیلیات نه مراد د ال کتاب يهود او نصارا واقعات او قصص دا احکامو کې نه ښه دا بس واقعات او قصصو کې دا والو کنه نو دې باره کې دا وضاحت ده چې دا درې صورت دي دي یو هغه اسرایلیات دي دا یو واقعیت دي چې داغه د صحت تایید د قران او سنت نه ملاوي نو بس بیا خو هغه سل غواړي نبی علیہ السلام فرمایلی بل یو انی ولو آیا وحدث عن بنی اسرائیل ولا حرج وګوره حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج دا کوم صورت ده چې د قران سره سره ټکراو نه ده اواله واقعا دا قصص دي د بنی اسرائیل دي خو لیکن دا د چې تورات کې دي مثلا دا سدایي مذهبي کتابونو کې دي اغستل کیږي خو په دې شرط چې قران سره سره ټکرو نشي نو به تور عبرت واز اغستل کیدې شي او دا حدیث مطلب دا دی چې حدیثوان بنی اسرائیل ولا حرج هغه دغه صورت دویم صورت هغه اسرائیلیات چې د کتاب او سنت نه سری خلاف دي نو دا حجت نه دی خلاف دی لکه تفسیرون لیکلی د دا داوود علی السلام واقع ویلې د اوریا د خزه باندې عاشق کېدل کی سې دي چې ته اوریدل رد پې کوي مشایخ نو وی وی دا غلطه چې دا خزه لیدلې او نعوذ بالله نعوذ بالله په دې عاشق شو اوریا به چرته ولېګا هغه جهاد لولې اجازه ته بشید شي او خزه به ماته پاتې شي پیغمبر دا چلونه دا به تاسو بېمانه يهود کوي پیغمبر دا چلونه نه کوي او بیا هغه واقع دې سره تړي کوم قران کې د ګډو والا کی سره چې د 99 دی او زما یو دا ما ته وی دا یو مراکا 99 وی خزه د داوود علی السلام او د یو ریا یو خزه او ادم ته علی دې ته اشاره دا وزو ویل دروغ وای اسرایلی واقعیات پیغمبر پاکی معصومی دا رنگ سلیمان علیه السلام والا واقع د حکومت چې دا غټول حکومت دارو مدار پس کېو په یو ګوتما کېو ګوته چولې و ګوتما او یې کېو او اته چرته رو کښوي او شیطان هغه سو نعوذ بالله شیطان بیا په تخ ناستو سو به خرافات دی ورکی خو افسوس دا چې یو اخون مولا بیان کینو بیان او چې یو سړی ځان ته غټ سړی وای دا جی شیخ دی شیخ الحدیث ته پلان کړی یم بیان او دا ته چا مرګری وي یو غاټ شیخ الحدیث ته غاټ نومي غوري په دغه کې نه ځي او دغه کیسه وی بیان کړي دا نو ما خو نه دا اورېدل خو چاره ته وي خط کړه مرګره او دا درس وکړو تاسو ګور اسرایلی رااله نو دا د سليمان عليه السلام توهین نه ده د سړي نو دا اسرایلی واقعات دریم قسم اغا هغه اسرایلیات دي قصص واقعات چې مسکوتن هو دي د دې پیلنو دوو قسمونو کې خونه دي نه قران کې تایید شته او نه خلاف شته نو د دې باره کې بیا موقف سره هغه حدیث کې راغلیو لا تصدقوا الكتاب ولا تكذبوهم پدې کې باندې تکذیب او نه تصدیق نه تصدیق شته او نه تکذیب شته بهرحال دا خو د اسرایلیاتو خبرش نوس اسرایلیاتو نه اخذ تفسیر په کم ځای کې شو چې کم ځای کې خلاف نه بس هغه راغسته کیدی شي بل تفسیر د قران به لغت العربی دی لغت باندې تفسیر کول دا یو ذریعہ ده عربیت باندې هغه موږ مخکې وې چې په عربیت او لغت تبکل راځي نو لغوي معنی الا غستل کیږي چې کله شرعي او عرفي نه نه نه بعد به بیا ترازه لغت او دې توبیا تفسیر برای ویل کی او عربیت صرف عربی لغت نه بلکې تمام عربیت ګرامر صرف نحو اشتقاق لغت بلاغت دا ټول پکې راغلل په دې باندې اخص کې دي خو لیکن دا دا چې ته د عربیت نه کومه معنی جوړه کې ترکیب دی او کو تاوي د دې ترجمه دا جوړیږي ترکیب دی جوړ ک او معنی دی وکړه عربیت نه نحوی نه ترکیب جوړ بلاغت په وجه دی یو نقطه بیان کړه د لغت په اعتبار دی د یو لفظ معنی بیان کړه نو شرط به بیا دی لدی چې دا یو خو هغه د علوم پرانا کی دویم بسی دی چې آیا دغه ما چې کما معنا د لغت نه یا د ترکیب نه یا د بلاغت نه واغستا نو آیا قران سنت سره چرته بل ځای نص سره خو ټکراونه ده اسنه چې تا یو معنا واغسه بل ته صریح نص ته غي سره ټکراو ده دا به منی قابل قبول ټکراو بني دیو جن کله کله عربیت باندې پورا عبور ني یا عربیت نه معنا واغستې شي خو لیکن دا چې د قران سنت سره ټکراو دی نو دا معنا غسل صحیح نه او د موږ ویلو مثال زوګ دی پرویز پرویز داسې چل کوي سر سید احمد خان داسې کوي منکرین حدیث دي نه دا لوبي کوي نو لغت په بنیاد خبره کوي مثال مخکې مو ویلو دا ده ان ازرب بعصاک الحجر نو فن بجسد من اسنا شتا عشرت عین دلتا ان ازرب بعصاک الحجر کانه پخپل امسا سره وخه سر سید دلته د لغت سهارای او یو ګوره دلته مطلب دا دی چې او دارنګ پرويز ای وی وی دلته مراد دا ده چې دا حجر نه مراد غر ده او عسانه مراد قوم ده یعنی مطلب دا بنی اسرائیل قوم د ځان سره والا او پدې او صدا سي خالی ذهني او پدی نه پوي وی لکه سونه خشتمانه وا عقل ملي چې بس بر غر کې چشمي کنه اوس کانی باندې امسا ولا غنه چشمه دا خو عقل وی نه مني نو دا کار یو موږ دا وایو چې دراصل د په لغت نه بګی نه لوی سی ابراهيم الله بوي وی پرويز چې ده دا تلفیق فی اللغت کوي دې ته تلفیق په لغت تلفیق څه ته وایي ټانکه لګول خپل ټانکه پکې لګای خپل جوړو ټانکه لګای نو دې ټانکه لګای په عربی کې خپل عربی نه نباج ضرب مو وي په معنا دا سفر راځي خدای په سله کې بسي فی راځي فی چی دلته سری ها بار اغله کله چې باراشي په معنا دا وخلو کله چې فیراشي په معنا دا سفر او عصا چرته په عربیت کې په معنا دا قوم نشته او حجر چرته غرت نه وای غټه ته وای کانی دا ویل کی نو دا د دیو غلط تفسیر دی د لغت په سهارا و غم تلفیق فی اللغت نو دا تلفیق د دوی تحریف فی القرآن ترسی بس دغه رنګ قران کې نبی لفظ راغلی دی سرسه مدخان سمانا کوي او ای نبی ویل کیږي ریفارمر تا س ریفارمر ریفارمر معنی مصلح او ماهر نو دیو جن هغه وی دا ترکان نه دی ترکان پیژنه ترکانی شي کوي د لرګي کار وای دا هم په خپل فن کې سره نبی دی ردون وسی معنی د نبوت واغس نبی علماء ری فارمر ده مصلح ده ماهر ده نو دا سه اشری معنی بدلی اخری تفسیر بالعقل السلیم عقل سلیم سره تفسیر کول ناغه مونږه شرط داده عقل نه مراد غور او فکر ده تدبر ده چې د قران په آیاتونو کې غور فکر وکړئ شي او دا عقل د فهم د اخذ د پاره د اسرار رموز او اخذ د پاره او چلول شي قران کې خدا عقل چې چلی نو مقه دایره وي دایره کومه ده اومغه د علومو چې سور له علوم ویلي او سور له علوم په رڼا کې د د قران سره حقایق اسرار رموز واضح کین کولیش لکه مثلا او دغه طبيعت تفسیر برایم وای کنه تفسیر برای ده خو محمود مضموم نه لکه زمونږ د شيوخو رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحم الله یا امام انقلاب مولانا عبید الله سیندی دوی چې دا د دې صورتونو کومه خلاصې وای چې دې صورت دا داوا دا او دا د دې آیات داوا دا دا نظم قران او د صورت او د آیت داوا مستنبط کول نه پس کړی د دا ام عقل سلیم تدبر او دارنګ اجتهاد په دې سره کړی دا شی صراحتا نه قران کې شته او نه د نبی رسول الله صحابه نه نقل دی خدا تفسیر پس تفسیر دی دا تفسیر په عقل سلیم اجتهاد او تدبر سره دی او تایید او تایید چرته او حدیث کې راتلل تاسو په مشکات کې ویلي کتاب العلم کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لکل آیه ظهر و بطن دا هر آیت یو ظاهر دی بل باطن ظاهر هغه دی چې موږ ترجمه کو صریح حکم پکې موجود دی او دا باطن مطلب دو بیانې باطن دا دی چې فقيه لګیا دی د آیات نه استنباط کی حکم رواسي او مفسر لګیا دی په دې آیاتونو په دې مضمون غور کوي نظم باندې نظم وتزکوي په دې نظم غور کوي نو د مزامین او غداوی او مقاصد تر وباسي نه باطن شکل نو دا مفسرین کړي دي نو عقل سلیم نم دغه شرط ده محض عقل سره بنا دې دې پورې دا د تفسیر ماخذونم ختم شي بیا په دې کې ډېر عنوانات دي دا ټول علوم القرآن نه خو مونږ ته هغه هم راغسي بس دونه کې دی شي ټول او پورا د کال شی دی علوم القرآن خدا خاص کر تفسیر مونږ دلته ډېر چېړل دی چې ولی زمونږ د مرګرو کار سي تفسیر سره نه چې تفسیر او پیژ ان شاء الله اوس هم تفسیر پیژندلې کنه ونه پیژن او صرف اوریدل نه بیا دا وګوره نو تفسیر داش طبقات المفسرین بیا دا مې او فن ده چې په دې باندې علما لیکل کړي دي مون کتابونه هم دلته خودلې دي دا طبقات دې ته وایي چې د مفسرینو چې کم دا غ دور نه تر دې دوره پورې تفسیرونه لیکلي دي نو دا بیا دوی په درجو کې درجه بندي کړي دي د مفسرین درجه بندي کړي ده دا درجه بندي اکثر چا د قرن په اعتبار کړي دا چا د صدې په اعتبار کړي دا داسې کړي دا د صدې کې کم کم مفسرین نه بیا خولی چې د صدې کې دا دا مفسرین نه د دې صدې دا دا نو یو خو معلوم شي چې د صدې کې کم خلکو مفسرین دی بل کې کوم بل نو دا خو تاریخ شو یو قسم له دویمه فائده دا چې دا معلومه شي چې د دغه مفسرینو مونږ ته دا ټول تعارف مخه تراشي او انداز تفسیر نو دا مونږ ته پته لګی دی شي چې لکه په کومه صده کې په مفسرینو باندې د کوم شي غلبه ده دور سره غلبه هم راځي کنه کله کله دا شي شي دي چې یو دور داسې دی چې د خوارج او معتزله زور دی نو مفسرین دغه شي ته توجه کړي نه هغه شی ډیر چیړل دي بعضی دورونه داسې دي چې پای کې د فقه ډیر لوی عروجو نه تفسیرونو نه فقه ثابتول شروع کړي د احکام القرآن نو په دې طبقاتو کې دا فائدہ مي او دا شنو ډېرې فائدې په دې کتابونو لیکلي طبقات المفسرین د جلال الدین سیوطی دی طبقات المفسرین د شمس الدین مصری مالکی دی طبقات المفسرین دا ابو سعید 980 کې ده طبقات المفسرین دا احمد بن محمد دا یو عالم ده دارنګ معجم المفسرین عادل نویحز ده تبیان الراسخ چې معروف ده به تاریخ تفسیر ابو الکمال تفسیر والمفسرون دا د پروفیسور ډاکټر محمد حسین زهبی دا مشهور دی پکې التفسیر والمفسرون اردو کې پروفیسور غلام احمد حریری دی دا, دا شیخ القرآن غلام الله خان شاګرد هم دی اردو کې یو پروفیسور دی د لیکل پکړي تذکرۃ المفسرین دا چې دی دا دا قاضی محمد زاید الحسینی دی دا د اٹک یو عالمو دارنګ اردو میں تفسیری ادب دا یو ډاکټر دی محمد نسیم عثماني اردو مې تفسیر ادب دا مطلب چې د اردو کې چې چا په تفسیر کار کړی دی نو هغه ټوله تجزیه کړی ده چې اردو کې چا کار کړی دی او څنګه کار کړی دی دا مفسر په کم زمانہ کې وو دا ټول تفسیر والمفسرون فی العصر الحدیث اوس دا وګوره د عبد القادر مصالح د د دې نوې دور تفسیر او مفسرین ذکر کړی او زموږ د شیخ القرآن رحم الله بکی کتابو نیل السائرین فی طبقات المفسرین نو دې کې دغه طبقات بیانې په دې باندې بیا دغه کتابونه دي سړی کته شي بل فن بکې د الوجوه والنظائر علوم القرآن الوجوه و نظائر څه ته ویل کیږي لړ دا چې دا معنی القرآن چې کمی دا یو لفظ په سو مانو باندې راغلی دی ما ویلو چې دا زموږ شیوخ کې دوو کسانو کول شیخ عبد السلام صاحب رحم الله او شیخ نیلوی صاحب رحم الله دی به دا لفظ په دونه معنی او قران کې دلته دلته دلته دلته په دې معنی دې کې دا فائدہ وشي یو خدای ډېر خناک فن دی ډېر لوی خن دی چې سړی ګوري او بل دا دا چې دا هر ځای معنی به تا ته معلومه شي نو غزا کې ومغه معنی کې بیا وبل نه کې نو دا فائدې دی او خناک فن دی په دې کې کتابونه شته الوجوب والنظائر کې دلته مون کتابونه لیکلي دي اخر کې علوم علم الوجوه والنظائر دا وجوه النظائر فقه کې میخه وجوه آیت سوئی الاشباع والنظائر وای او تفسیر کې سي الوجوه والنظائر دې کې مونږ سره یو کتاب دی الوجو و نظائر فی القرآن الكریم د مقاتل ابن سلیمان خراسانی 105 کې وفات ته مطلب ډیر لوی قدیم دی سړی دی دغه رنگ بل را سره د الوجو و نظر فی القرآن الكریم د هارون بن موسی آوار دا سړی 170 کې دی بل پکې د التصاریف یحیی ابن سلام بن ابي ثعلبه تیمی بصری افریقی 200 کې وفات بل ما اتفق لفظ واختلف معناه من القران المجید دا د مبارد ده مبارد ده که مبارد ده ها ها دا مبرد ده ها مشهور شوه ده مبارد باندې دا مشهور الغلط ده مبرد نه ده دا مبرد ده مبرد څه مطلب یخون کې د په مناظره مقابله کې سړی یخو دا مطلب ده خو مخالفین سم مشهور ک مبرد یخ شوه ٹھیک شو دا مشهور الغلطی ها خو ځکه چا مبارد وی کنه کافر کوي مخه تاسو طالبان مولیان چا دونه غلطي ولیکن صحیح سره مبرد خجی بل سره تحصیل نظائر القرآن د حکیم ترمذی یا امام ترمذی دی دا جدا دی بل حکیم ترمذی هغه حدیث کوم کتاب شته حکیم ترمذی بل الفراد د ابن فارس کتاب دی دارنګ بصائر لزو تمیز فی لطائف الكتاب العزیز دا کتاب اوس ملاوی ناشتا نورو بارکه وسره موږ سره سری کلی چې چرته چاپ دی نه دی چا بصائر لزو تمیز مجدودین فیروز آبادی دا پکې جامع کتاب دی ښه چې لکه خپه وضاحت او تایید سره دا پکې خ جامع کتاب دی او بل احسن الکلام د شیخ عبد السلام صاحب هم فاتحه او بقره کې دا شی تقریبا چلول دي او په دې کې آسان کدا نور چا سرنی نو بصائر د ذوی تمیز اللباب احسن الکلام بل کافی دی بس دا کافی دی دا یو سو عنواناتو چې مون راغونډ کړل علوم القرآن کې موې بنیادی مقصد به کې زمونږ داو چې دا یو د قرآن طالب العلم د تفسیر طالب مونږ ټول د تفسیر طالبانو نو چې یو طالب تفسیر ته کم از کم د علوم القرآن یو خاکا ذهن کې وي دا اهم فن دی د تفسیر حواله سره علوم القرآن او یا په دې کې خاص کر چونکی زمونږ کار تفسیر سره نو د تفسیر متعلق مونږه پوره گفتگو وکړه چې دا خبره د تفاسیر او مناهج معلومی تفسیرونو تعارف وی تفسیر ستوي د تفسیر اقسام سری د تفسیر ماخص سره نو ان شاء الله دا بنیادی او اهم خبره وي چې ویل شي علوم القرآن په دې ختم شو ان شاء الله سباله بمونګه قرآنی جغرافیه شروع کو نقشو په ذریعه باندې بعضې واقعات حل شي هم هم یو نمونه بیا به ته کتابونه وښایو چې دا دا وګوره دی کې دا شی نه نور شتا او ولا بیا ګوره خدا ټول مش نمونه خرواري شیخ القرآن رحم الله یو ځای کې درس کې وایي خبره پر ریکارډ ده او وایي زمونږ دا درسونه خلک کله وایي چې په سلويختو 15 سلويختو ورځو کې قرآن څنګه ختمي نو ختميږي خو نه ختمي ختم شي دا خو چل غواړي کنه ارچا سره دی اجازه ني دا له نه زمو شيوخ علماء سره اجازه ده یو خبره خدایمه خبره دادا ای بوي چې دا زمون درسونه دا مش نمونه خروار ده سودا والا سوداګر چې غنم خرڅي نو موټر وباسي ټول ورپسې دا هنر وباسي چې دای او چرته دنه ګودام کې پراتی غنم داسې موټی کنه دای دا غنم دا مش نمونه خروارج مون وایو چې وګوره د قران تفسیر دقه سې کې دی شي نور ولته مهنت کوه بس بیا په ځان خپ وای کا نو دلته چې مونږ ته تفسیر دی او که زمونږ د دوه منهجونه دی او که علوم القرآن دی او که اصول تفسیر دی او دا ټول شی نه دا مش نمونه خروار چې کم از کم زمونږ یو مرګری عالم د تفسیر قران سره تعلق لري چې دا شی نه کم از کم یو خاکه ذهن کې وي سوال چې د کلا تفسیر پړاوي چې دا شی نه مد نظری او په دې وسره خ په دما مطالعه کی ځکه 45 ورځو کې به کم شی پوره پر وکړي شي نه استاد دون وسلري چې دون مطالعه د سم چويش مار لسته شي نه دي پوره مطالعه او پوره خودل ګران شي خدا خو موږ مخکې نه کړی دی او شیم ورکوټه غونډه برابر کړی چې زدا لکواله او چې ته درس کې نه به روزانه درسي نو هغه روزانه درس کې ته جاندار جوړه نو هغه له بدا ټول شي نه ګوره او بس لګي او سم مطالعه کوو درسم کوو ها خو ګوره باز نه چې جټ زمیدار د تناسي او ته پکې دا ارسوار اچې مطلب طالبان ناشتي تعلیم یافته طبقه پوهې کسان ناس دی زده کړې والا خلک ناس یې ته به دغه سي درس کې او چې صرف جټ عوام ساده خلک ناس یې ته ساده خبرې کوا او د عقیده او د عمل مهنت پې کوا بس خو بهر حال ما دا ټول شي نه مش نمونه خروار دي او تاسو بیا مخ کې پکې خپل ځان لکار کوي قولو قولی تفریو کې